اوس د دې ځای نه څلورم باب د دې څلورم حصے شروع شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اخیری باب د دې سورته په دې باب کې سړي نو باز وای دا خو متعلق تر دې مخکې آیات سره چې گواہی م پټوي ذکر الله ته هر څه معلوم دي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله مقاتل او شعبی وای دا ان تبدو ما فی انفسکم تاسو چې کم پټاوی او کارا کوي کارا کوي او پټاوی نو وای دا آیات متعلق ته د گواهی سره نه دی مخ ته سره لګی مونږ وای نه دا د ټول صورت سره لګیږي د ټول صورت سره لګیږي په صورت کې تاسو مسلې وې څلور غټه مسلې اول توحید نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه کراره دا دا غي سره ولګوا او غي پوری متعلق کا لله ما فی السماوات و ما فی الارض پدی آیاتونو کې اولا توحید دی بیا ورپسې په دویم نمبر کې هم دغه ټول مسائل په باره کې د انبیانو د مؤمنانو د صحابه او د دې تصدیق ته صحیح شو کنه او ایمانیات درته بیانې نو چې ایمان دې برابر شو نو دا غي نه پس بیا د احکاماتو مسله او بیا دعاګانې دي په هغه دعاګانو کې کوم دی نو بیا څه کوي تاسو د الله تعالی نه په احکامو کې د اسانۍ او د عذاب نه د پناه او د کفارو خلاف د مدد دا قسمه دعاګانې ته بیا خي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې پاسمانونو کې دي او هغه چې پزماه کې دي دا غرض د شرک په تصرف دی چې الله تعالی سره په تصرفات او اختیارات او قدرت کې څوک شریک نشته دا یو د الله په اختیار کې دی ها و ان تبدو ما فی انفسکم او که چرته تاسو کار کوي ما فی انفسکم هغه چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوي نو یحاسبکم به الله حساب به کتاب سره پاغي باندې الله تعالی الله بر سره پر زړه کې کستا ته پټ وي او کسه د ښکارا دي نو ښکارا خو په اعمالو کې راشي خو چې سپټ دي پر زړه کې نو په هغه باندې به الله تعالی سره حساب کوي نو دل تکي بعض کسان دا سوال کې چواله کا چې پزړه کې سپټ کې نو پزړه کې خو تصورات او وسوسې خیالات راځي او په هغه باندې حدیث کې راځي چې انسان نه دی نیول شوی نو بعض حضرات وای دا آیات اول نازل شو ګوري چې نازل شو نو صحابه ډیر سخت او یریدل نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله زمون په زړونو کې قوت وسه شیطان راچی مونږ بس چل کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا وای چې قولو قولو آمنا بالله ها دا وای چې آمنا بالله او مونږ ایمان راوړې په الله په ملائکه په کتابونو پر رسولانو بس دا مونږ منلي او تخفوه دا کم شی چې ته پټې د دې پټې دون ته مراد ده وای د دین عقاید مراد دی عقیده ته سړی پټای کنه نو کله په زړه کې سړی کافر وي په زړه کې سړی منافق وي په زړه کې سړی بی دین وي دین وای د تخفوه د زړه کې پټول نه شیطان وسوسه نه دی مراد وسوسه خو ارچا ترازی په زړه کې هغه غلط عقیده او هغه کفر هغه باطل ته مراد دی او مونږ وایو چې نه لنډه خبره وکړه کنه هغه دا د ان تبدو چې تاسو پټوي او تخفوه دا نسبت تا ته وشو چې تا ته نسبت ته دا ستا اختیاري کارونه دي نو هغه اختیاري کارونه خاصه د انسان په طاقت کې دي په هغه سره الله تعالی حساب کوي او چې کم ستا د اختیار نه بهر دي پروت یو شیطان د تفضل کې یو خطرناک وسوسه را واچوله دا خو ستا د وس نه بهر خبره ده ته خو په عمل نه کې نو دا ستا د وس نه بهر ده دا تا نه دراو دا تا نه پټه کړی دا شیطان را واټولا نو له دا پدی دین رانی سی بس لند خبر د اخلاص په ان تو بدو ما بیان فسکم کچر ته تاسو کار کوي هغه خبرې چې تاسو په زړونو کې دي او او تخفوه یا پټوي نو یو حاسبکم به الله الله به تر پاغي باندې حساب کی بس جواب هم کړی چې بس فقط حساب کیږي عذاب کې نشته دی فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي الله تعالی هغه چاته چې اراده وشي ويعذبو عذاب ورکي من هغه چاته يشاء چې اراده وشي والله على كل شيء قدير الله په هر باندې قادر دی اے په آیات کې دو قسم توحید الله تعالی بیان کو ځکه چې هغه مرجع ما تاسو ته ویلو یو رد شرک په تصرف شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض صحیح شو کنه او یو څه چې قدرت او تصرف دی او یو علم دی نو دغه دواړه راجم شنو الہیت د الله ثابت شو اخره کې توحید شو امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا اوس د ما قبل سره هم دغه خبره کوي چې دا رسول الله منلی دی لہذا تاسو ومنئ دغه مؤمنانو صحابه منلی تاسو ومنئ او دا داسې وکنه چې وسړی احکامات او یو حکم فیصله جاری کی کنه نو په اخر کې په سشي دستخط راشي نو د الله تر طرف نه خو په حاکمانه دستخط راغی اوس په د گواهی دستخط څوک کوي رسول د الله په کوي چې بالکل دا احکامات دا قانون دا فیصله صحیح ده چې دا کوم بقره کې احکامات بیان شو او دغه شانته مؤمنان صحابه دا غوي دستخط کراولي امن الرسول ایمان راوړي د رسول بما په کتاب باندې په احکام باندې انزل الیه چې نازل کړي شوی دی هغه تمر رب دی د طرفه د رب داغنا د رب د طرفه چې کوم احکام راغلي د رسول الله منلي دي او تسلیم کړي دي او دا رنګ چې کوم دنو هغه ویلي چې دا د الله تر طرفه دي دا څه حرجاتونه دي والمؤمنون او مؤمنانو په ایمان راوړل نو چې امن راوړ خو خود ول مؤمنون شو نو وای دا مؤمنان په دغه زمانہ کې دا المؤمنون چې راغله دي نو دا صفت د صحابه وو ها والمؤمنون او صحابه او دغه احکام منل دي او تسلیم کړی دي کلون دا ټول چې دي امن بالله ایمان راوړل په الله باندې و ملائکتی په ملائکو داغه او کتبی په کتابونو داغه و رسولی پر رسولانو داغه په ټول باندې هغه ټول تسلیم کړ دی او منلی دی لا نفرق یقولون دی وای ها یقولون دی وای لا نفرق مونږ جدای نه راولو بین احد قمیان د هیڅ یو تن کې مر رسولی د رسولانو داغه نه د الله پر رسولانو کې مونږ فرق نکو چې بعضی اومنو او بعضی نه منو لکه يهوديان یهودیانو موسی علی السلام منو خو عیسی علی السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو بیا رنگ دارنګ عیسایانو عیسی علی السلام منو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو نو هغه تفریق راوسته جدایی راوسته مونږه دغه جدایی نه راولو لا نفرق بین احد من رسله وقالوا او دی وای سمعنا مونږه او و اطعنا او تابعداری کو مونږه احکام د الله تعالی غفرانک اغفر غفرانک اطاعت چې کې نو دا غي نه پس بیا الله نه بخنه غواړه په اطاعت کې سړی نه کله کمی وشي کنه نو ځکه اطعنا په شاته وی غفرانک اغفر غفرانک یا الله مونږ ته بخنه وکا یا نطلب غفرانک مونږ ستا بخنه غواړو الله ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او تا ته دی ګرځیدل تا ته بدر واپس کیږو تا ته بدر زو الله چې دا خو داسې احکام او داسې قوانین دي چې دا ډېر ګران دي الله وایي نه دي ګران لا یکلف الله نفسا نه مکلف کوي الله تعالی نفسا یو تن الا وسعها مگر په قدر د ان طاقت داغي چې داغه څومره وس کیږي څومره طاقت کیږي داغي په اندازه باندې الله مکلف کی چې دغه کار ته باکې ښا لها ما کسبت د دې نفس د پاره هغه دي کسبت چې سې کړی دي ها لها د دې د پاره فائدہ من دي د علام د پاره د نفع دی د دې د پاره د دې د په فائدہ کې دي ما هغه نیکي هغه د نیکو کارونه کسبت چې د کړی دي و علیها او په د باندې وبال دی مکتسبت د هغه ګناهونو چې د کړی دي دا هر نفس کسب آسان کسبا ادا صيغه کې اساني ده نو دا آسان دي دا نه کوي کول او اکتساب ګناونه مشکل کار وي نو هغه کول کې اکتساب دې استعمال کو خجي ربنا اي رب زمونږ لا تو اخذنا مراني سي مونږه ان سینا ک چرته هیر شي زمونږ او اخطانا یا سوشي یا زمونږ خطاوشي یا الله مونږ په هیرو په خطا عمرانی سي نو دلته سوال دا راځي چې الله خو اسن پاغیرانی ول نه کوي حدیث کې راځي رفع عن امتی الخطا والنسیان زما د امت نه خطا او نسیان هغه پورته شوی دي هیر او خطا باندې نه رانی چې الله تعالی نو دلته څنګه وي ربنا لا تؤاخذنا نو بعد وی دا مخ کې د دینو چې دا الله تعالی معاف کړی لا نو چې دا غینه مخ کې دا آیات نازل شوی دی اوس دا آیات مونږ به تور نعمت تلاوت کوو دویم قول دا دی چې نه ان نسینا دا نسیان دلته کې هغه نسیان نه دی هېریدل نه دی دا پری خودل د یو سیز دی څه شي دی پری خودل د یو سیز دی لکسلن د وجد ناراستینا اے تر ناراستی د وجنه یو کار یو مونږ دې پرې خودو دا ناروا کار دی وکنه خو شي یو واجب کار دې پرې خودو او اخطانا یا الله کوم یا مونږه خطا شویو نو نسیان خو هیری دل دی خطا هغه ته وای چې یو کار تکې یو شانته خو خطا کې درنه بل شانو شي غلطی درنه وشو نو په غلطی کې چرانه کم شوی دی دا هغه کارونه دي چې سړی په غلط تعویل سره په باطل تعویل سره کنه دته یو کار د نیکی ښکاریږي هغه د بدی هغه نه وشي صحیح شو ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علينا اسرا او مبارکه په مونږ باندې اسرا سخت سخت احکامات دي چې الله په بنی اسرائیل باندې خو الله بنی اسرائیل ته ډیر مشکل مشکل احکامات ورکړو نو دا دعا کوو چې لا تحمل علینا اسرا یا الله مبارکه په مونږ باندې سخت سخت احکامات الله په مونږ باندې سخت احکامات مراولي او دا دعا دا صلی الله العافیه دا الله نه د عافیت سوال کو یا الله ما سره د عافیت معاملې وکړه اسانه معاملې سره وکړه کما حملته لك جتا بارکړي وعلى الذين پاکستان باندې من قبلنا چې مخکې د مونږ نو د مونږ نه مخکې چې کومو پاغي باندې تا بار کړو هغه بنی اسرائیل ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او مبارک په مونږ باندې ما اغلا طاقت لنا به چې طاقت نه زمونږه پاغي باندې مونږه د هغه د کول طاقت نه لرو نو الله مونږه ته هغه مراکه الله غي احکامات مونږه او ساتي داسې بوج را باندې مراولي الله چې مونږ د وسه باري پوه شئ دا دعا د الله نه غواړي واعفو عنا او الله تجاوز کی زمونږنا الله مونږ ته بخناو کی یعنی زمونږ نه تجاوز زمونږ د ګناونو نه تیر شي الله الله زمونږ د ګناونو نه تیر شه واغفر لنا او بخناو کی مونږ ته ورحمنا او مونږ باندې رحم وکي نو درې مرتبه شوي یو واعفو عنا الله زمونږ د ګناونو نه تیر شه ګناونو نه تیر شای نه مطلب دا دی چې په ګناونو باندې راته سزا مرا کوا واغفر لنا او الله تعالی په مونږ باندې پرده را واچوا پرده را باندې را واچوا مطلب دا دی چې چاته مخکارا کوما ورحمنا او الله هم باندې مزید رحم وکړه نیکو توفیق راکا دا درې پکې راغلی انت مولانا ته مددگار زمونږه ته کارساز زمونږه فنصرنا علی القوم الکافرین نو مدد کی زمونږه په مقابله د قوا کافر خلقو کی الله په مقابله د کافر خلقو کی زمونږ مدد کی سوره بقره په دې ځای باندې نشو ختم شو سو سورته بقره مې درته ویلې و دعوی سوا توحید وا صحیح شو دعوی سوا اثبات تر رسالت دعوی سوا قتال فی سبیل الله دعوی سوا انفاق فی سبیل الله دا سلورمه برخه چې ولا د انفاق فی سبیل الله وا سلور بابونو پکې په اول باب کې ترغیب ال انفاق او بیا دا غینه پس توحید ته دعوت او خلق دو قسمه تقسیم شو یو اصحاب الرشد یو اصحاب الغی بو شو یو د گمراهی والا خلق یو د هدایت والا خلق دغه دوه ډلې وي بیا د اصحاب الغی یو مثال او د اصحاب الرشد دو مثال نو چې هغه تیر چې داغه نه پس بیا د انفاق باب د تر اوس پړدو نو د انفاق په باب کې چې خرچه کوي د الله په لار کې نو د خرچي کولو د قبلېدو د لپاره پنځه شرایط او سلور مثالونه او شپږ امور نور متعلق وسره بیان شو بیا داغه نه پس په دریم باب کې درته وی چې مال د حلال کا سود دا اوس تیر شو نو د سود د حلالونکو خلکو ته تنبیه بیا د سود چې سو خوري هغه ته تنبیه بیا د هغه نه پس د قرض معاملې او بیا د قرض د معاملې د بیع سلام پوره تفصیل او بیا د غاڼې معاملې هغه ذکر شو نو په اخر کې ورته څوکړه د ټول صورت خلاصې ورته پس کې را جمع کړه پس لورم باب کې چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض د نهو شبهات او اعتراضات په دفاع سره تر 176 نمبر آیات پورې د 177 نمبر آیات نه درې مې سوا قتال فی سبیل الله باغی کې لس احکامات د ځان د سماولو څلور د ملک ته سماولو اتلس د کورنۍ د سماولو او په اخر کې د قتال لس او دغه کوم د آداب رته ذکر کړل بیا دا هغه 253 نمبر آیات پورې د 254 نه تر اخره پورې د انفاق باب شو صورت ختم شو کنه تاسو به کوه شي لګا لګا خلاصم ان شاء الله د ذهن ته بیا لګا لګا واپس شو اوس د دې صورت سلور خبره ذکر شوې لکه تاسو مې ویلو ربط صورت بصورت د یو صورت پر بل صورت تر ربط بیانو دویم نمبر په مقصد د صورت بیانو دریم نمبر په تجزیه د صورت خلاصه د صورت ته بیانو سلورم نمبر په حل المشکل وی نو پنځم نمبر په امتیازات د صورت وی په اخر کې به د صورت امتیازات بیانو نو په صورت کې امتیازات دي لنډ لنډ واوري اوله خبره دا چې امتیاز څه کېداو چې په دې کې په یو ځای باندې درې فرقې په تفصیل سره ذکر دي دا چې تفصيلات جمع بل صورت کې ورې نشته لکه صحیح شو په دې صورت کې چې کوم د منافقینو د تپینځل خصلتونه ذکر کړل د هجرت او د دغه ایمان سره متعلق نو هغه په بل صورت کې بیا نشته دی دغه شانته په دې صورت کې امتیازات کې واقعه د استخلاف ته آدم علی السلام چې په کوم انداز باندې په دې صورت کې ذکر شو د خلافت مسله د آدم علی السلام هغه په بل صورت کې نشته دی دا رنګ په دې صورت کې ذکر شو اته انعامات ته بنی اسرائیل باندې او په قبایح د بنی اسرائیل ذکر شو په دې کې خصوصا واقعه د اصحاب السبت چې کوم ذکر شو او دا پکې یو خصوصي دغه او دغه رنګي واقع د هغه ذبح د بقره هغه په دې کې بیا خصوصي امتیاز دی بعض امتیازات داسې وي چې هغه په نور صورتونو کې وي په بعضو بعضو کې وي خو دلته کې بلک تفصیل وي او بعض امتیازات داسې چې هغه بیخي خاص بل صورت کې وي نه بیا دا غینه پس چې کوم دی په امتیازاتو کې د یهودو نه اته اعتراضات په چا باندې پر رسالت باندې او دا غي جواباتو بیا دا غینه ورست راشه په دې صورت کې امتیازي خصوصیت هغه د دغه د واقع د طالوت ته د طالوت واقع دا په بل صورت کې نه راځي ښا دا دا دا رنګ چې کوم دنه په دې صورت کې دا د مداینی او دغه لري بالا چې کوم احکامات بیان شو په تفصیل سره دا بیا په بل صورت کې نشته دی واقعا د هاروت او د ماروت هم په دې صورت کې وا هغه هم غره په بل صورت کې نشته دی ها نو دا د دې صورت سری هغه امتیازات دي په دې صورت کې دعوه په څلورو اندازونو باندې تکرار شو صحیح شو اول اعبدوا ربکم په دویم ځل باندې الہکم الہ واحد په دریم ځل باندې الله لا اله الا هو په څلورم ځل باندې لله ما فی السماوات و ما فی الارض صحیح شو نو څلور واري دا دعوه توحید څخه هغه تکرار کړه پنځه ویش دلایل په داوا باندې ویلو پنځه دلایل په اول کې الذي خلقکم بیا لس دلایل په دویم ځل باندې ان فی خلق السماوات والارض د لس دلایل په دریم ځل باندې چې الله لا اله الا هو الحي القيوم دا لس دلایل درته ویلو پنځه ویش دلایل پکې بیان شو په پنځه ویش دلایلو کې بیا عجیب ترتیب دا او چې په اول ځل باندې دلایل په اعیان باندې استدلال بل اعیان په دویم ځل باندې استدلال د اقوال الاعیان او په دریم ځل باندې دلایل د اسماء او صفاتنا صورت ختم شو حاصل د صورت راوت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې صورت چې صورت آل عمران ده